بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آية الكتاب الحكيم سورة يونس د مکی سورت دی نازل شوی دی وروسته سورة بني اسرائيل او مخکې له سورة هود نه ترتیب قرآني کې لسم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې یو پنځوسم نمبر صورت دی ربط دری صورت د ماقول سره داره سورې توبه کې الله تعالی رد وکړه پاغه ډلو باندې چې هغه د الله تعالی کتاب خلاف وي نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي ترغیبات کتاب د الله تعالی ته او کم خلق چې د الله تعالی د کتاب خلاف دی الله تعالی غي ته زواجر بیانې زورن او ته بیانې دویم روایت تر ما قول سره دا دی د سوره توبه په آخر کې مسله توحید بیان شوله نو په سوره یونس کې پاغي باندې الله تعالی دلایل, دلایل بیانې ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض رسو برازی مونږ به بار بار وایو چې دې دې کې دا دلیل دی دې دې کې دا دلیل دی ربط اسمی د ما قول سره داره الله تعالی مونږ ته توفیق راکړي د توبې په شان د توبې د قوم یونس باندې مخکې سورې توبه را کنه په هغې کې د صحابه کرامو توبه بیان شوله الله تعالی مونږ ته توفیق د توبې راکړي نو په سوره یونس کې د یونس علیه السلام د قوم د توبې ذکر شوی دی نو اللهم وفقنا للتوبه مثل توبه قوم یونس الله تعالی د یونس علیه السلام د قوم په شان د کې مونږ لم د توبې توفیق راکړي دا شو ربط د صورت د ما قبل سره داوه د صورت داوه ماندار چې غټه اهمه او مین مسله پرې کې مرکزی مسله غي توي مرکزی مسله پرې صورت کې کوم بیانېږي نه پیش نه پی د شفاعت قهریه د الله تعالی نه ځان په دنیا کې د الله تعالی د عذاب نه بچ کړي د الله تعالی دین ومنئ د الله تعالی توحید ومنئ کنه بیا هم قیامت کې د الله تعالی د عذاب نه څوک نشي خلاصولی دې ته وایي نفي د شفاعت قهریه دغسې داور توحید به بیانیږي رد د شرک په تصرف رد د شرک په علم رد د شرک په عبادت رد د شرک په دعا رد د شرک په علی په اقسام ال شرک باندې برت کیږي پرې کې تفصیلا خلاصه صورت دار چې پرې صورت کې درې حصې دي اوله حصه به چلیږي تر دا څلور پنځوسم آیات پورې بیا په دې کې درې بابونه دي او په دې اوله حصه کې رد د شرک اعتقادي دی مسله توحید د الله تعالی په دې کې بیا درې بابونه دي اول باب تر دا ولسم آیات پورې دی په هغې کې و خبرې ذکر کیږي حاصل او خلاصه یې دا ده اول ذکر کیږي ترغیب قران کریم ته اول آیات کې دویم ذکر کیږي زجر منکرینو ته دویم آیات کې دریم دو دلالی عقلی ذکر کی په مسله توحید باندې دریم آیات او دا سپینځم آیات څلورمه خبره تخفیفات اخروی ذکر کی د قیامت یری الله تعالی بیانې قیامت را روان دی کدا الله تعالی توحیدم اونمانه الله تعالی بم غر کی پای قیامت کې وتواشی څلورم آیات کې اتم آیات کې دا بیانېږي تخویفات اخرویه څلورم آیات او اتم آیات کې پنځمه خبره بشارت بیانېږي نهم آیات کې او شپږ زواجر به بیانې الله تعالی دویم آیات کې اووم آیات کې یولسم آیات کې دولسم آیات کې ولسم آیات کې ومه خبره تخویف دنیوي بیانېږي څوارلسم آیت کې لنډه دا شوله چې دا صورت درې حصې دی اوله حصه تر څلور پنځوسم آیات پورې ده او په دې کې بیا درې بابونه دي اول باب کې ولس آیاتونه دي د ولسم آیات پورې دا اولنې باب بیانې او بیا داغه ولس آیاتونو کې الله تعالی و خبرې ذکر کوي غټې غټې خبرې کې دا و بیانې الف لام را الله تعالی عالم دی په معنا دی باندې دا مخکې ویل دي دا حروف مقطعات دي او د دې علم الله تعالی ته سپارلی شوی دی حکمتونه پکې څه دي په ابتدا د صورت کې د هغې وضاحت بیان شوی د صورت البقرې الف لام را الله تعالی عالم دی په معنا دی باندې تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د الله تعالی کتاب دی الحکیم حکمتونه والا الحکیم حکمتونه والا دی دی دی آیات کی ترغیب دی قران کریم ته دا کم آیاتونه چې به تاسو باندې بیانېږي دا د الله تعالی کتاب دی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا د الله تعالی کتاب دی او دویم دا چې الحکیم دا د حکمتونو نه ډک کتاب دی یو معنا حکیم په معنا د حکمتونو سره دی دویم معنا په سرینو ذکر کړی د حکیم په معنا د حاکم سره دی الحکیم د الله تعالی د کتاب حاکم کتاب دی دا د فیصلو کتاب دی دا د قانون او د نظام کتاب دی دریم معنا هم پسې نه ذکر کړی د حکیم په معنا د محکم سره معنا دا شوله چې د الله تعالی د کتاب قرآن کریم داسې کتاب دی چې په دې کې نسخه نه راځي دا منسوخ کیږي نه دا محکم کتاب دی او مفسرین لیکلی دی په لفظ د حکیم کې اشاره ده دې ته چې په دې کې به دلایل عقلیه زیات بیانېږي په دې صورت کې په دې صورت کې دلایل عقلیه زیات بیانېږي تلک آیات الكتابی دا دی آیاتونه د کتاب د الله تعالی د کتاب الحکیم حکمتونه والا دی یا ډک در حکمتونه نه یا ماندار چی حاکم کتاب در قانون کتاب دی یا درې ماندار چی الحکیم محکم دی په دی باندې نسخه نه راځي اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق په دې آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منکرینو د رسالت ته کوم خلک چې الله تعالی د پیغمبر رسالت نه مني دا غینه انکار کوي نو الله تعالی غی ته زجر ورکړي او مخکې تاسو ته ما ویلو چې منکرین رسالت چې څومره دي نو هغه انکار په دی وجه باندې کوي چې دا خو انسان دی ته خو انسانی نو انسان ته اوس په موږ باندې څنګه مشرکې د دې وجه نه کافر شوی اکان للناس عجبا او ذکر کیږي دا دوه طریقې د دعوت دوه ذمہواریانې د الله تعالی پیغمبر هغه بیانېږي یو انذار ورکول نه منونکو ته او دویم زیر ورکون زیر ورکول منونکو ته اکان للناس عجبا آیا د خلکو لره د تعجب خبره ان او حینا الی رجل منهم چې وحی کړی د مونږه الی رجل یو سړی ته منهم د دیو د جنس نه یعنی انسان دی مونږه ته وحی کړی دا نو الله تعالی وی ای پیغمبر ته په دی وجه باندې نه منی دا ته ډیره تعجب خبره ښکاری ان انذر الناس ان اوحینا دغه وحی تفصیل لاره ان انذر الناس چې یرا ورکواغ نه منونکو خلکو ته ان ناس نه مراد نه منونکي وبشر الذين امنوا زیر ورک مؤمنان لره ان لهم قلم صدق دا مبشر به دی زیر ولر څه شي ورکه ان لهم چې یقینا د دې لپاره قدم صدق او چته مرتبه را عند ربهم د دې د رب په نسبت باندې د دې د رب په خوا کې د دې لپاره لوی مرتبه ده قدم صدق یو معنا په سرینه ذکر کړی د اوچته مرتبه دوی معنا په سرینه ذکر کړی د قدم صدق بدلا خیسته اجر بهترینه بدله د دیو د نیکو اعمالو او تعبیر ته په قدم صدق سره شوی دی معنی دا شول چې دیو د الله تعالی د دین لپاره کم قدمونه یې خو دیني سعی او کوشش یې کړی ده نو دا غنی کو اعمالو پوره ثواب به ته ملوش تعبیر ته به دی وجبن شوی ان لهم قدم صدق چې یقینا دیو لپاره شته اوچت مرتبه یا قدم صدق د دیو لپاره شته خیسته بدله خیسته ثواب په سبب د نیکو اعمالو باندې چې دیو په ځان کړهولې د کوشش په کړه دي او قدمونه په کې اغستري مخې ته په کې قدم اغستره دا تعبیر کې دغه اشاره ده عند ربهم د دیو در رب پنیز باندې قال الکافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین یقینا دا خو جادوګر د ښکارا نبی رسول الله ته جادوګر وای ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض مسله توحید یقینا رب تاسو الله تعالی دی الذی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکه په سته ایامین په اندازه د شپږ ورځو کې په اندازه د شپږ ورځو کې دا مې ته مخکې ویلو چې دا زده کوي دا ټکې دا ولې وایو په اندازه د شپږ ورځو کې دا شپه ورځ خو د پیدایش د اسمانو د ځمکې نه وروسته راغلي دي دا ورځ ده او دا شپه ده ځکه اوس نور دی سپوږمۍ ده او رڼا ده او تیاره ده نو دلته کې پغه وخت کې خورځ یو شپې نه وي نو دی وجنه تاسو ته ما ترجمه وکړه یعنی دا اوس چې کوم ورځ یو شپې دي د دې ورځو او د شپو په مقدار باندې شپږ ورځې پکې ډېر شوې دي په مقدار په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر شو دی په عرش باندې د خپل شان مناسب دا بار بار ویل الاستواء معلوم دې ته وای هغه متشابهات معلوم المعنى مجهول المراد دم د اول د سورۃ البقره نه راغستره د الف لام میم نه او دا ټکی د دې ځې پورې امداز دک نو دا د عقیده مسله ده باید دا په صحیح طریقې باندې زده کړئ الله تعالی استوا کړی د خپل عرش باندې تقریبا د الله تعالی اوچتواله دا د قران کریم په اتو وو آیاتونو کې دا معلومیږي په وو اتو آیاتونو کې د قران کریم نه دا معلومیږي نو عقیده بدغی پاتې شو وهو معکم یا مع المؤمنین مع المتقین مع المحسنین چې راغلی نو د هغې مطلب تاسو ته ما ووایه چې الله تعالی په هر ځای کې دی معنی دا چې د الله تعالی قدرت او علم په هر ځای کې دی د الله تعالی قدرت نه څوک بهر نه دي او د الله تعالی د علم نه څوک بهر کېدلی نه شي نور الله تعالی استوا په خپل عرش باندې کړی ده هغه یو کس ته ویل کنه یو عالم ته ته پوسې ته وکړه الله تعالی چرته لري هغه تل استوا علی العرش د قران کریم ډیر آیاتونه دي کما یلوق بشانه دیو جنا د اهل سنت والجماعت عقیده دار چې الاستواء معلوم وکیفیتها مجهول الايمان به واجب والسؤال عنها بدعه ایمان به پلاری دا لازم دی سوال کول بدعت دی او کیفیت مجهول دی او صرف د استوا په معنا باندې مونږ پویګو برابر والے نو هغه ته دغه آیات وای چې وهو معکم اينما کنتم حيث ما کنتم کم ځکه چې الله تعالی تاسو سره دی هغه ته دغه وی نو هغه ته ویل نعوذ بالله من ذالک الله تعالی چې په هر ځای کې نه سر ټوپی لاندې هم الله تعالی دی وی ستا د خر په خېټه کې بیا الله تعالی دی نعوذ بالله من ذلک نعوذ بالله من ذلک په ګنده وزینو کې بیا الله تعالی دی وی دا ته څه ګړی وړی وی دا د الله تعالی شان سره مناسب خبر دی دا ته کې د دې وجه نه تاسو ته ما ویله چې زیات خلک په معاشره کې دي چې دوی ته پوسو کې چې الله تعالی چرته لري نو هغه الله تعالی په هر ځای کې نو دا لپس په دې معنی سره صحیح دی چې الله تعالی د الله تعالی علم او قدرت په هر ځای کې دی که دا واخلې نو دا صحیح دلاله پس خو لیکن د الله تعالی ذات استوا علی العرش د الله تعالی ذات په عرش ته پاتې دی یدبر الامر انتظام کوي ټولو کارونو ما من شفیع نه پیل شفاعت قهریه مشرکانو به عبادت نه کاو د الله تعالی د خپل معبودانو د غیر الله عبادت وکاو کتاب او توی چې دا عبادت ولې کې وای ما به د الله تعالی نه خلاصې کنه وای دا د الله تعالی ما دا ما الله تعالی ته وسیله نیولې ده دا ما الله تعالی ته وسیله نیولې ده الله تعالی پرد کوي ما من شفیع نشتره هیڅ څوک سفارش کوونکی الا من بعد اذنی مگر رسو د اجازه د الله تعالی نه یو د سفارش چې کیږي نو یو خو الا من بعد اذنه او دویمه ده چې څوک سفارش کوي هغه به موحد وي د چا لپاره چې سفارش کوي هغه به موحد وي د قرآن کریم د آیاتونو دغه معلومیږي ذالکم الله ربکم دغه مخکې صفتون والا الله تعالی رب ستاسو دی دغه صفتون والا الله تعالی رب ستاسو دی فاعبدوه دا په تپریش ولا هر کله چې الله تعالی دومره لوی ذات دی نو وسه ان نپی د شرک په عبادت فاعبدوه نو بندگی خاص کړه الله تعالی لپاره فاعبدوه بندگی خاص کړي دا غره پاره دا ټکی ځکه وایو بار بار چې مشرکانو خو کله کله د الله تعالی عبادت هم کاو او د غیر الله عبادت به هم کاو نو کته تر چې په عبادت د الله بندگی کوي نو هغه زه حکومت کنه هغه ته ولې سجده نه لګوم خو درې سجدي الله ته لګوم او دوه چیرې خپل غیر الله ته لګوم نه عبادت خاص کړي د الله تعالی لپاره افلا تذکرون نو آیات نصیحت نه قبلوي قران د ته بیانېږي نصیحت قبول کوي کنه الیه مرجعکم جميعا او اثبات د آخرت چې کلم د الله تعالی توحید ومنه نو قیامت دم خیسته شي الیه مرجعکم خاص الله تعالی ته واپس کېدل ساس جميعا د ټولو وعد الله حق وعده کړی د الله تعالی دغه وعده رښتونی ده دغه حق ده انه یو انه یبدا الخلق ثم یعیده دغه الله تعالی اول پیدایش کوي ثم یعیده بیا دوباره پیدایش هم الله تعالی کوي اولنې پیدایش او رستنه پیدایش الله تعالی دوه الله تعالی کوي لیجل الذین آمنو دیر پاره چې بدلور کې الله تعالی مؤمنانو ته او هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک بالقسط دا بالقسط دا متعلق دی د دې دا لیج سره دا متعلق دی لیجزیه یعنی د دې معنی دا شوله الله تعالی بدله ورکوي مؤمنانو مسلمانانو ته او نیکو اعمالو کوونکو ته بالقسط په انصاف سره نو بالقسط دا هغه لیجزیه سره لګي او د قسط نه مراد دا صفت دی لپاره د مؤمنانو مراد دی نه توحید دی او نیک اعمال تی مراد دی نیک اعمال تی مراد دی ان شاء الله خبره باندې پوه شوی دا بالقسط متعلق دی لیجزیه سره او دا قسطن دا صفت دی مؤمنانو د پاره مراد تنه توحید دی آمنو و عملو صالحات مراد تنه دغه دی نو مراد دا شوله الله تعالی بدله ورکی مؤمنانو ته او هغه کسانو ته جاغی نیک عمل کړی دی بل قسط دا بدله ورکی په سبب د قسط د مؤمنانو باندې او قسط د مؤمنانو سو آمن و عملو صالحات دغه قسط یعنی صحیح عقیده او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم دویم قول هم پسرینو داره چې دا دا متعلق دی د لیج یسرا او دا صفت دی لپاره د الله تعالی لپاره صفت واقع شوی دی دا بل قسط صفت د الله تعالی دی نو معنی دا شوله الله تعالی با بدله ورکړي د مؤمنانو مسلمانان لره بل قسط په انصاف باندې الله تعالی چا سره ظلم زیاتې نه کوي د دیو بدله ورکړي په انصاف باندې بل قسط دغه معنی شوله والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی لهم شرابون د غیر پر وسکلی من حمیم د شیدلو د ګرم خټ کېدلو بونه او عذاب علیم عذاب به درناک بما کان یک پرون په سبب دلیو چې کفر کاو شراب من حمیم دا سی وبا چې هغه خټ کېدلی خټ کېدلی وبوي او هغه به تور ټکی حدیث کې داغه تفصیل بیان شوی دی او د دې پوره تفصیل به سورۃ الکهف کې راشي یشوی الوجوه داسې اوبه به تور کړی شي اوبه به غواړي جهنميان چغي به وهي نو کله چې وته دغه درخواست قبول شي نو اوبه به تراوړل شي کله چې مخ ته نږدې کې یشوی الوجو نو دا مخ به ورید شي د مخ نه به تیکه جوړ شي او دا سرمن به تی واوړي د تندین او پور د چره پناشي دا ښکته وښکته رزن نه راښکته شي بل ځای کې الله تعالی بیا د هغې تفصیل بیان کړی دی یتجرعه ولا یکاد یسیغه ګوټ ګوټ به تیری او تیرولی بیا نشي تیرولی بیا نشي خو کله چې دا یو ګوټ هم تیر کړي نو په قطع امعاءهم بل ځای کې الله تعالی وایي چې دا کلمې به ترې ښکته وبهیږي دا به ترې ښکته وبهشي اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ دغه عذابونو نه بچ کړي الله تعالی مونږ د جهنم نه بچ کړي الله تبارک تعالی مونږ دغه ګرم اوبو نه بچ کړي ګورئ په دنیا کې چې ته پر خپل ور باندې ته وو خټ کا خټ کا وایم ملګ ډیره ګرمه کا او ته بیا وس کا زمانه زه خلک وی اکثر و یاره وی د اورای مخ خوښوي یا وای چې وی دا جبه می چره دغه پخ شوی ده بیا په خوراک نشي کولای ولی وای ګرم ګرم چینه ګټ وکی نو بیا یو ګټ نشي ترولای ګرم چې او غصرف ګرمي خټ کېدلې هم نه او پر خپل ور باندې پخ کړي خو لیکن یو ګوټ ته نشي ټینګېدل نو هغه بیا د جهنم په اور باندې خټ کېودل شوی دی او د جهنم اور درې زره کاله دا صرف بل شوی دی اوس تک تور دی اوس هم بلیږي د جهنم اور نو په هغې باندې اوبه دومره عمر وخوټ کې او بیا ورته درکړل کېږي الله تعالی دې مونږ بچو ساتي هو الذي جعل الشمس ضياء بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې او خاص الله تعالی غدا د جعل الشمس ګرځولې د نور ضیاء او ډېرې رڼا ولا ضیا او نور کې فرق داره چې ضیا ډېر رڼا ده او نور چې د هغې رڼا کمه ده هو الذي الله تعالی او ذات جعل الشمس چې ګرځولې دی انور چې جوړ کړی دی پیدا کړی دی نور زیان ډیر رڼا ولا والقمر او سپوږمۍ نورا لګي رڼا ولا وقدره منازله او مقرر کړی دی الله تعالی د هر یو د پر منازله منزلونه زینه د تللو د چکر وهلو لتعلمو عدد سنین والحساب دا نور او سپوږمۍ ولې ولې ګرځي دا آیات دلیل لري په دې باندې چې نور او سپوږمۍ ګرځي کل یجری لاجل مسمى هر یو ګرځي الله تعالی د نور د پاره د سپوږمۍ د پاره منازله خپل منازل دی خپل پړاونه دی د ګرځیدلو زینه د راختلو زینه د پریوتلو زینه داتې مراد دی منازله نه مراد دغه نو کله نور راوخیږي نو بیا پریوځي نو چې په یو ځای باندې ولاړ دی نو څنګه پریوځي او څنګه دغه کیږي ساينس والا په خطا باندې دي کوم ساينس کړه قران سره برابر او خره کنو نو دغه بچره په دغه ساينس باندې بیا امتیازي کړه پرې دا بیا دغه ساينس وینن سوا ساينسدانانو دا ویلي الکه ساينسدانان ویلي کنه نو الله ویلي چې نور ګرځي نو ته اوس د ساینسدان باندې که ته د الله تعالی باندې اوس دا نور سپوږمۍ خو ساینسدان نه پیدا کړي دا خو الله تعالی پیدا کړي الله وایي ما پیدا کړي دي او د دې لپاره بیا قدره منازله د هر یو د پر الله تعالی د ګرځېدو ځای مقرر کړی دی منزلونه دي د پریوتلو د راختلو د ګرځېدلو د خپل پړاوونه دي خپل لارې دي په هغې باندې ګرځي ده د الله تعالی کل یجري لاجل مسمى هر یو روان دی لاجل مسمى دوه معنی دي تر د نیټې مقررې پورې چې قیامت دی قیامت پورې و نور سپوږمۍ دغسې ګرځي تاویږي به او یا لاجل مسمى دویم معنی داره چې د هغه د نیټې مقررې دپاره ورځ د یو نور د په یو ټیم کې راخیږي او سپوږمۍ د په بل ټیم کې راخیږي په خپل خپل ټیم باندې راخیږي مخکې خپل ټیم نه وروسته خپل ټیم نه راخیږي په خپل ټیم باندې راخیږي یو ورځ چرته د سیونه شول چې نور د مسپخین نه وختو او نور پریوت د شپې و دولس بجې باندې نه داسې چرته نه د الله تعالی په نظام کې د د یوې ذرې پورې نقصان د اوس پورې نه راغلی الله تعالی داسې بادشاه دی لتعلم عدد د عدد سنین در پاره چې معلوم کړئ تاسو شمار د کلونو ول حساب او حساب د ورځو د میاشتو د حساب نه مراد حساب دې د ورځو د میاشتو او د عدد سنین نه مراد کلونه شول د نور پراختو باندې او دغه سي د سپوږمۍ پراختو پر وتلو باندې شمیر د کلونو معلومیږي او دغه سي شمیر د میاشتو د ورځو په معلومیږي وې سحر چې انور راوخت وسوي غرمه ده وسوي ماسپخین دی مازیګر وې نور پریوزي نو ورځ تیر شي کنه نو حساب د ورځې شو وای نن پلانې ورځ ده سبا چې بل ورځ پلانې ورځ ده بل ورځ د جمعې ورځ ده بل ورځ د اختر ورځ ده وای دا خبرې کوي نو دا پر انور او پر سپوږمۍ باندې الله تعالی وایي معلومیږي کال تیر شو بل ورځ چې کال نوې کیږي په زوی مې چې شوی دی نو دغه ویل لسم کال دی په دې باندې الله د کلونو شمیر په تاسو معلومه وي د ورځو او د میاشتو شمیر په معلومه وي او تاسو ته ما مسله ویلې وه مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې لیکلي دي چې د قمری حساب معلومول شرعي حساب معلومول اسلامي حساب چې هغې ته وایي قمري نو هغه فرض کفایه دی مسلمانانو باندې لازم دی او بې ضرورته نور استعمالول دا شرعا صحیح نه دي د سنت د الله نه خلاف دي او د سلف و صالحین د طریقې هم خلاف دي ها د تایید د پاره نور کم ځای کې چې بل کم تاریخ استعمالیږي نو د تایید د پاره سره غم کولی شي خو دا ضروری ده چې اسلامی تاریخ چې خلکو ته دا یادی مسلمانانو ته دا ډیر ضروری خبره ده لتعلم عدد سنین دیر پاره چې معلوم کړئ تاسو حساب د شمیر د کلون ور حساب او حساب د ورځو د میاشتو ما خلق الله ذلک الا بالحق نری پیدا کړی الله تعالی دا الا بالحق مگر د پاره د ښکار کولو د حق الا بالحق الا لاظهار الحق د پاره د د پاره د ښکاره کولو د مسلې د توحید او دغسې د انوار او سپوږمۍ دا حق کرا ښکاره کوي دا دلیل دی په قدرت کامله د الله تعالی باندې او دا دلیل دی په علم کامل د الله تعالی باندې دا بالکل پری باندې پوي وای دا نور په خپل ځای ولاړ دی او ځمکه تاوی حدیث کې راځي چې کله د انور راخیږي هر ورځ نو کله چې نور پریوزي الله تعالی ته سجده وکي بیا چې کله راخیږي الله تعالی ته سجده وکي او د الله تعالی نه اجازه وغواړي الله تعالی نه اجازه وغواړي چې راخیږي د الله نه اجازه غواړي روان دی روان د په یو ځای باندې نه ولاړ نور او دیو چې نه نور ولاړ دی زما کتاوی ستاسو دا وتاوی کې زمونږه په خپل ځای باندې ولاړه ده او دا چې دروغ دی ګډي وړي وي ورستنی ساينسدانانو چې کوم تحقیق کړی دی نو هغه هم در خپل قول نه رجوع کړی دی وای دا خبره صحیح نه ده دغه ان شاء الله تفصیل به یو ځای کې وایو ما خلق او داسې نور دومره دا خبرن ده بس مرته خبر او کړه قران نه معلومیږي بس دا ومنه کې چارته دا خبر او کړه وای غلط وای غړي وړي وي ما خلق الله ذلک نه دی پیدا کړی الله تعالی دا چیزونه الا بالحق مگر د حق کار ښکار کول لپاره د توحید د مسلې د ښکار کول لپاره الا بالحق چې دا دلالت وکړي چې علم کامل د الله تعالی د قدرت کامله د الله تعالی دی یفصل الآیات تفصیل سره الله تعالی بیانې الآیات دلایل توحید د الله تعالی لقوم یعلمون دا قوم نه پاره چې هغه پویږي ان په اختلاف الليل والنهار بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې دریم دلیل یقینا پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې شپه او ورځ چې راځي راځي لري څه مطلب لري مطلب دا چې په یو بل پسې راځي دویمه ده ان په اختلاف الليل والنهار په اختلاف د ورځې او د شپه کې او ورځ چې دی دا رڼا ده او په شپې کې تیاره ده ان په اختلاف اللیل و النهار کله ورځ کم شي شپه اوږده شي نو کله شپه چې لنډه شي ورځ اوږده شي اختلاف اللیل و النهار د دې مستاقونه مرته درې ویرل یو دا چې اختلاف د ورځې او شپې شپه لاړه شي ورځ راشي او ورځ لاړه شي شپه راشي یو دا اختلاف ته مراد دی دویم د اختلاف معنی دار چې اختلاف د ورځې او د شپې ورځ چې دا رڼا ده او شپه چې تیاره ده دا دویم مستاق دی اختلاف الليل و النهار او دریم کله ورځ وګد شي شپه لنډ شي نو کله شپه دا وګد شي ورځ لنډ شي دا دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې و ما خلق الله په سماوات او هغه چې هغه چیزونه چې پیدا کړی دی الله تعالی په اسمانونو کې ول ارض په ځمکه کې لا آیاتین په دې ټولو کې دلایل توحید د الله تعالی دی قوم یتقون دا قوم د پاره یتقون چې ریګي د الله تعالی نه پچا کې چې د الله تعالی نه یری او ځان د شرک نه بچ کین نو بده کې ډیر دلایل دی هغه لپاره سوچ او فکر دیو کی چې الله تعالی د اسمان څنګه پیدا کړی دی زمکه څنګه پیدا کړی ده بیا په اسمان کې الله تعالی څه پیدا کړی دی نور د سپوږمۍ ده دا سې د الله تعالی ملائک دي ستوري دي دا الله تعالی څنګه پیدا کړی دی زمکه الله تعالی پیدا کړی دی پای کې سوچ او فکر وکړه نو د الله تعالی توحید به تبیا ومني خامخه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا په دې یاد کې الله تعالی ذکر کوي زورنا منکرینو ته چې د الله تعالی د توحید نه منکر دي او دغه سي د قیامت نه منکر دي نو الله تعالی دا غي څلور اوصاف قبیحه بیان کړی دي ان الذين لا يرجون لقاءنا یقینا کسان چې عقیده نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات دا لا يرجون چې کم ذکر شي قران کریم کې عام په درې مانو سره دا استعمال شوی دی یو مطلب ده دی لا یرجونه دا درجه نه ماخوذ دی په معنا د یری سره یقینا کسان چې نه یریږي لقا نه زمونږ د ملاقات نه یره نه کوي دویم دا قرآن کریم کې استعمال شوی دی په معنا د امید سره چې امید نه ساتي او دریم استعمال شوی دی په معنا د عقیدې سره دې ځکه دا معنا مراد ده دې ځکه دا ده نور ځایونو کې به کله معنا د امید وي کله به معنا د یری او کله به معنا د عقیدې وي دې ځای کې دا بهترینه معنا ده لا یرجون لقاءنا چې امید نه ساتي دا به نه وایي لا یرجون لقاءنا چې عقیده نه لري د ملاقات زمونږه ورضو بالحیات الدنیا خوشاله دي په ژوند دنیوي باندې واطمئن بها چې رضاری په ژوند دنیوي باندې واطمئن بها او داسې خوشحالیږي په دې دنیا باندې واطمئن بها وطمئن بها اطمینان یې کړی په هغې باندې اطمینان اطمینان د زړه دا په دنیا سره نه حاصلېږي خو دې ځای کې چې مراد څه دي ظاهري خوشحاله کېدل چې مراد دي ورضو بالحیات الدنیا یعنی دنیا ته توجه زیات او قیامت یې پرېښی وطمئن بها د دنیا په مینه محبت باندې بالکل پاخه دي او ډیر زیات په خوشاله دي والذین هم آیات عن آیاتنا غافلون او کسان چې هغه د آیاتونو زمونږ نه غافلون بالکل غافل دي نه خبره دي ته دلته کې مراد د آیاتونو نه یا دلایل توحید د الله تعالی ته مراد دي او یا د آیاتونو نه مراد آیاتونو قرآن کریم دي نو د الله تعالی د قرآن کریم د آیاتونو نه د هغې د درس نه هغه سړی غافل دی چې هغه قیامت نه غافل دی څوک چې دا قیامت یې مخې ته په ذهن کې نیولی دی نو هغه بیا د الله تعالی د کتاب نه هغه بیا ځان غافل کوي نه بلکې هغه د الله تعالی کتاب ته بیا پوره توجه کوي اولایک ماواهم النار دا کسان چې د مخ کې سلور صفاتونو د بیان شو دا جهنميان دي زیر دیو جهنم دی ما کانو یک سیبون په سبب دا باندې چې دی وکي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت مؤمنان مسلمانانو ته چې د الله تعالی دین منل دي نو الله تبارک تعالی بوله جنتونه ورکي ان الذين امنوا یقینا اکسان چې ایمان راوړل او عامل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهدیهم ربهم به ایمانهم یهدیهم دې کې د هدایت نه مراد ایصال ته مراد ده رسي الله تعالی دی لره او برسي الله تعالی دی لره به ایمانهم په سبب د ایمان دی باندې الله تعالی به ورسی جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دي داغینه ولی په جنت النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای دی همیشه همیشه را پاره پاږي کی من تحت من تحتهم الانهار د دیو د بنگلو لاندې یا د دیو په تصرف کې وای یا په جنت کې کمونی دي چې سل کاله سفر داغینه وشي نو هغه به داغي سورې به ختم نشي دیو پاږي کې وسی بلنه به د دیو پیه پر جنت کې سبحانک اللهم وی چې الله تعالی پاکی را تعالی و تحیتهم او پیشکشی را دیو به پیه پر جنت کې سلام سلامی و آخر دعواهم او اخیرانه بلنه به دیو ان الحمدلله رب العالمین دا وی چې ټول صفاتونه د خدای توب الله تعالی لپاره دي چې پالون کې ټول خلکو لري ټول مخلوقات لري العالمین پالون کې مخلوقات لري د دې آیات دوه مطلبونه مفسرینو بیان کړی دي یو مطلب مفسرینو دا بیان کړی دی کله چې جنتیان په جنت کې یو نعمت غواړي نو د هغې د غوښتلو لپاره به لفظ د سبحانک اللهم ووایي کله چې د جنت نعمتونه غواړي نو دعواهم فیها بلنه د جنتیانو د پاره د خوراک پر جنت کې سبحانک اللهم دی او کله چې دا خوراک ختم شي دغه سې سکا کې ختم شي نو داسې به چې الحمدلله رب العالمین په آخر کې به دغه سې وای یو قول لري نو پسرینو دویم قول لرم پسرینو داره چې کله هم دا جنتیان چې د هر کلام په وخت کې کله چې خبرې شروع کوي هر خبره چې کوي نو دا غي په ابتدا کې به وای سبحانك اللهم دعواهم نو بیا معنا دا کوي شروع کول د خبرې د جنتیانو به سبحانك اللهم دا به کله چې خبرې شروع کوي هر قسم خبره چې کوي نو اول به کې دا وایي او کله چې خبرې ختمیږي نو په آخر کې وایي الحمدلله رب العالمین په آخر کې به دغه وایي وتحیتهم فیها سلام د دې څه معنی ده یو مطلب د ریداره چې وتحیتهم پیشکشی د دې جنتیانو یو بل ته پر جنت کې سلام لفظ سلام به یو بل سره چې پیشکشی کوي تحفه او تور پیش کوي وړاندې کوي یو بل ته خبره نو اول به السلام علیکم سلام به ولته کوي دا سلام کول دا د جنتیانو خبرې دي دا په دنیا کې عام کوي د الله تعالی پیغمبر وای تاسو کې تر یو کس تر هغه پورې نشي مؤمن کېدل تر دې پورې چې تاسو د یو بل ایمان راوړی او تاسو تر هغه پورې مؤمنان کامل مؤمنان نشي جوړېدل چې یو بل سره مینه محبت وکړي بیا نبی رسول فرمایل آیا زه تاسو ته دروخه مغشه چې د یو بل سره مینه محبت په غیبانې پیدا شي افشو السلام بینکم سلام دا عام کوي سلام عام کوي یو بل سره مینه محبت پیدا شي او کلم چې مینه محبت پیدا شو نو ایمانم قوي شو او کلم چې ایمان قوي شو نو جنت ته ولار شي په دې باندې جنت ته ځي تحیتهم فیها سلام یو بل ته ور جنتیان لفظ السلام علیکم دا زیات وای دویم قول هم پسرین داره تحیین مراد پرې دی کې مبارکی ده د ملائکو له طرف نه په سلامتیا د عذاب سره مردا شوله وتحیتهم فیها سلام او پیشکشی د ملائکو له طرف نه مبارکی د ملائکو له طرف نه د جنتیانو ته سوی سلام چې تاسو بچوي د عذاب د الله تعالی نه د دې مبارکي به تور کوي مبارک هم شه چې الله تعالی د عذاب نه بچ کړي او جنت تراغلی الله تعالی د نعمتونو درکړل او تحیتهم فیها سلام دوی مطلب دغه دی یا د الله تعالی تر نو ته دغه سلامي وتحیتهم پیا دعواهم پیا بلن بلن بر دیو پر جنت کې د جنتیانو سبحانك اللهم کله چې خوراک واړي و آخر دعواهم او اخرنی بلن چې کله خوراک ختم کړي الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین بی دویم معنا دعواهم پیه یعنی شروع کول د دې پر جنت کې په خبرو باندې سبحانك اللهم وای او کله چې خبره اختتام ته ورسي او اخر دعواهم اخرنۍ خبره به دای چې الحمدلله رب العالمین وتحیتهم پی سلام او پیشکشیر دی یو بلته السلام علیکم یو بلته سلام کوي یا دویم معنی تحیتهم پی سلام دا ملائک پر جنتیانو ته مبارکي ورکي هغه مبارکي ورسور کوي سلام چې بچ کړی الله تعالی د اور د جهنم نه دا مبارک شه دا مبارک شه دا خبر وته کوي ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي لو یعجل الله زورنه ذکر کوي الله تعالی خلق ته د دې یو لسم آیات تعلق دی د دویم آیات سره د دویم آیات سره د دې تعلق دی دویم آیات کې الله تعالی ذکر کړیو وانذر الناس کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم قال الكافرون ان هذا ان هذا لساحر مبین د دې تعلق دی د دویم آیات سره نبی صلی الله علیه وسلم ته ساحر وای د نبی علیه الصلاه والسلام خبرې ته غوږ نه خوده او چې کله به دیو د نبی علیه الصلاه والسلام خبره ونه منله نبی علیه الصلاه والسلام ته وی چې مونږ په ناحق یو او ته په حق باندې مونږ ته عذاب راوړ نو دی آیات کې اوس الله تعالی وای که چرته الله تبارک تعالی د خلکو له عذاب ورکولی لکه څرنګه چې دیو د ځان لپاره دعاګانې غواړي د خیر دعاګانې الله تعالی ته هغه قبلوي او دیو ځان ته خیرې کولی عذاب غوښتلی او الله تعالی له دغه زر قبلولی نو اوس په دې ځمکه باندې به پاتې نه دیو دی به الله تعالی تبا کړی خو لیکن دا د الله تعالی مهرباني ده چې کله مؤمنان مسلمانان د الله تعالی نه د خیر دعاګانې غواړي الله تعالی دعا زر قبلوي او کله چې عذاب وغواړي نو الله تعالی او تزر عذاب نه ورکي ولو يعجل الله که چرته زر رسوله الله تعالی خلکو ته تکلیف د دیو د غختلو په جوانی د دیو د غختلو په جوانی ولو يعجل الله للناس که چرته زر رسوله الله تعالی خلکو ته تکلیف د دیو د زر غختلو په وجه باندې الشر الله تعالی ته رسوله تکلیف استعجالهم بالخير پشان د زر غوښتلو د دیو باندې خیر لره چې هغه زر قبلای معنی دا شوله چې دا خلق د الله تعالی نه تکلیف غواړي او عذاب غواړي خو الله تعالی زر نه قبلای که چرته الله تعالی د دیو ته تکلیف زر ور کولای د دیو د زر غوښتلو په وجه باندې لکه څرنګه چې دیو خیر غواړي او داغه هغه ول الله تعالی زر قبلای نو لقضیه بینه لقضیه الیهم اجلهم نو خامخه پورا شوی به و دیو ته اجل هم نیټه را دیو د دیو نیټه به پورا شوی وه اوس به په دیو باندې لوی لوی جواکي ولاړو لقضیه الیهم اجلهم دیو به الله تعالی تبا کړی وکړه الله تعالی به دیو غر کړی او عذاب به پرې الله تعالی راغلی په نظر الذین نو پرېږده هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې عقیده نه لري د ملاقات زمونږ پې طغیانهم د هغوی په سرکشۍ کې یا مهون حیران او پریشانه سورې بقره کې تفصیل بیان شوی دی عام هدا عامده او پی طغیانهم یعمهون نه مراد چیرې کفر دی شرک دی بيدینی تی مراد د ګناهونو کې دی انهماک مراد دی په ګناهونو کې ورننوتی دی پی طغیانهم یعمهون او دغه سي په سرکشي کې دي په کوپر کې دي په شرک کې دي په بيدینه کې دي او حیران او پریشان دي ګډ ور دي کله یو بابا لور دي نو کله بل بابا لور دي کله د یو نه حاجت غواړي نو کله د بل نه حاجت غواړي د جملې مطلب دغه مبصرینو دی آیات لاندې لیکلي دي د خیرو مسله لیکلي ده خیر خیره کول دا جایز دی او کنه دی جایز نو فقهای کرام هغه مسله لیکلي ده وای د ټولو فقهای کرام په دې کې هیڅ قسم اختلاف نشته لري الدعاء علی المسلم المسونی باللعن حرام یو مؤمن مسلمان ته خیره کول چې د خیرو ځای پکې نه او ته ته خیره کې نو دا حرام او ناجایز عمل دی بلکې دومره پورې لیکلي دي لا یجوز لعن الحیوان والجماد د حیواناتو ته خیره کول خرو سپو ته خیره کول چرګانو غواګانو ته خیره کول دا هم ناجایز دی او دا هم حرام دی دا هم حرام دی او په یو حدیث کې راغلی دی په مستقل بابونه محدثینو دیر پر قائم کړی دي النهی عن لعن الدواب و غیرها خیره با چرپایانو تم نه کې غواګانو ګړو بيزو ته هم خیره نه کې او د الله تعالی پیغمبر ویلی صحیح حدیث ده لعن المؤمن که قتله یو مؤمن مسلمان ته خیره کول دا داسې لکه داغه قتلول دا دا سلی که داغه قتلول امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې لیکلي دي چې دې حدیث مطلب سره مؤمن ته خیری کول دا سلی لکه قتلول خو ته ته چې الله دې غرق کنه نو چې اوس غرق شي خدا خو ستا خیری ته توکل نو معنا دا شول چې څنګه د یو مؤمن مسلمان په قتل کې ګناه ده نو دا سه داغه په خیرو کې هم ګناه ده دیو جن امام نووي رحمت الله علیه په شرح مسلم کې وای لعن المؤمن کې قتله ای فل اسم په ګناه کې دا په ګناه کې داسې دی لکه د هغې قتل ځکه په قتل کې خو هم داسې چې توره پسې ته راواخلې او مړی کړې نو ته وایې چې الله دې غرق الله دې تباه کړه خبره او ته وکړې خو هم دغه یو شی شو که نو ګناه کې سره برابر شولې دغسې او په یو حدیث کې راغلی دی د الله تعالی پیغمبر وای صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی چاته خیریو کی زنانه ده او که نارینه دي چاته خیریو کی نو لاړ شي خیرې په هغې باندې د پاسه ودرېږي او ځای پکې ګوري چې د دې خیرو ځای په دې کې شته دی او که نشته دی نو که د خیرو ځای په هغې کې خو به هغې پسې ونښلي او که د هغه خیرو ځای په هغې کې نه نو واپس راشي او په دغه انسان پسې ونښلي چا چې خیرې کړي په هغې پسې واپس ونښلي او د الله تعالی پیغمبر وایي صحیح حدیث دی مسلم ای مؤمنان مسلمانانو لا تدعو علی انفسکم ولا تدعو علی اولادکم ولا تدعو علی اموالکم اے مؤمنان مسلمانانو ځان ته خیره مکوئ خپل اولاد ته خیره مکوئ دغسې خپل مالونو ته خیره مکوئ علی اموالکم مال عام دی روپۍ دي غواګانې ګړې بیزې دي دغسې خادمان ویندې او غیره دي ټول په دې کې داخل دي ځکه د الله تعالی پیغمبر وایه ډیر کار ته داسې وشي چې کله یو انسان هغه یو دعا غواړي بد دعایي وي او دعا د خیر وي او که دعا د شر وي نو د الله تعالی ملائک په هغې باندې امین وایه نو حسنا پیستجا پیستجیب لکم حسنا چې هغه ستاره په قبول کړی شي ته اوس اکثر زنانه خپل بچو ته وای الله تعالی دې املا ماته که نو چې اوس املا ماته شي نو اوس که ملایک پرې باندې امین وای خو ملای ماته شول کنه خو غرق دې که کنه وای الله دې لاس مات کړي چې لاس باندې سورانه یو کې الله دې لاس مات کړي او کله چې پر خپو باندې څه نقصان کړی نو بیا دغه خپو خیره کوي د هر څه وای څو وای ورشوي دا پلانې شی راوړ چې هغه نه مومي وای الله دې په ستر ګړون کوي دا تنی نه اوس نو چړون شي نو بیا پس کې کوس ملائک په دې باندې امين وای او دا دعا قبول شي دعا د شر ده کنه کدا قبول شوله نو بیا خو پاغي باندې خپای نو چې خپکیږي په خو مکه او تخیری کنه ها علما کرام لیکلي دي یو سړی دی فاسق مجاهر دی بالکل ښکارا فاسق دی د الله تعالی د دین خلاف کوي نو بیا هغه ته خیری کولای شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کس چې په ګس په چپ لاس باندې خوراک کاونه الله نبی علیہ السلام ویل کن لست طاعت الله تعالی دې له طاقت درنه کی نو غلاس بیا راپورته نه کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یهود ته خیره کړی ملا الله بی... ملا الله قبورهم وبیوتهم نارا د غزوه خندق په ورځ باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه درې منځونه قضا شوی بنا بر اختلاف اقوال چې چا څلور ذکر کړی دي نو هغه ډېره زیاته صحیح خبره نه معلومیږي یو د ماسپخین منځو یو د مازیګرو بل د ماښامو نو ماسخوتن خو مونږ د ساره پورې نه قضا کیږي نبی اسلام خو بیا شپې هغه راوړل نو چا چې څلور لیکلي دي نو دا درې کې قضای حقیقي ده او هغه څلورم کې په هغې کې د قضا نه مراد تاخیر دی د خپل وخت نه لکه اوس عام په اتات نیمې بجې باندې مونځ کېږي نبی اسلام په یو دوه بجو باندې وکړ نو محدثینو بعضې د هغې نه مو واخیستله د تاخیر نه لفظ د قضا راوړ او چا چې درې لیکل نو دغه صحیح د درې قضا شوی او څلورم خلانه دی قضا شوی او به ان شاء الله ورستو راځي په خپل دی باندې خو دې دې کې په دا حدیث کې راغلل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ملا الله قبورهم و بیوتهم نارا الله تعالی دې دې کافرانو کورونه او الله تعالی دې دې قبرونه د اور نه ډکی ځکه چې مونږ یې له مونږ نه مشغوله کړي یو نن سبا چې څومره کافران دي مسلمانانو په خلاف باندې جنګیږي الله تعالی دې د هغې چاونۍ الله تعالی دې د هغې د اوسېدو ځای نه د اور نه ډکي الله تعالی دې پې د دیو د باروت په دیو باندې وړځوي الله تبارک تعالی دې د دیو د توپونو او د جهازونو په دیو باندې استعمال کړي او الله تبارک تعالی دې تبا کړي الله تعالی دې په خپل عذابونه راولي نو دې ده کې الله تعالی هم دغه خبره ذکر کړې ده د ځان ته د چې کله ډیر انسانان داسې دي چې کله ته تکلیف ورسیږي نو بیا الله تعالی ته چغې وهي خو کله چې ته الله تعالی تکلیف لري کې نو بیا غ کوپر کې شرک کې بيدینی کې نو الله تعالی داسې انسان ته زور نه ذکر کې اذا مثلا انسان زور کله چې ورسیږي یو انسان ته زور او تکلیف دعا نه لجن به نو بلی موږ لره لجن به په خپل ډړ باندې او قاعدن یا پناستی باندې او قائمن یا ولاړی دا درې حالت لري عام د انسان یا انسان ولاړی یا ناس یا په ډډه باندې نو کله چې ورته دا تکلیف وي په دې دریو حالاتو نه خالي کېږي نه نو بیا د الله تعالی نه دعا غواړي فلما کشفنا عنه ذره کله چې لري کوم دغه نه تکلیف دغه مره نو دا روان شي که لم يدعنا الى ذرین ګوی کې نه یو رابللی مونږه الى ذرین هغه تکلیف ته مسوجه تر رسیدلی کله چې تکلیف لري شي نو مړه ما په سر خو سره دل نه راغله چې و سر باندې در لګ راتیز شي نو بیا چغې وهي وي ګولۍ را راوړي او د الله تعالی نه بیا دعاګانې غواړي الله تعالی ماخه کا خو کله چې خکی او ډیر داسې چې کله یو انسان مریض شي الله بیا بستا خلاف نکوم الله جمعه ته وزم الله روجه بنسم الله ستا کتاب ته وکینم چې کله ته تکلیف را چې بیا خشي نو یو ورځ لک بزرګي کله اکثر په دې علاقو کې اوس خو دغه شرم او حیام ختم شوی ده خو مخکې به داسې وه د الله تعالی نه به یاره خلکو دومره کوله چې په یو کلي کې په یو ګاونډ کې یو مړی وشو نو بیا به دوه درې ورځې په جماعت به هم خلک د خلکو نه ډکو او چې چا به چرته د ګانې بجانې لګولې یا بل د سکار به کاوه نو بری کور کې مشران به ورته ویله وایي مړی شوی دی مه کوه داسې مړی شوی د الله تعالی نه دوه درې ورځې یریدله نو دغسې الله تعالی وایي کله چې د تکلیف ورسېږي نو ما ترې خوله وازه کړي او زه چې نه کله تکلیف لري کوم نو بیا اړو داسې ویم نه چې ما ته دا تکلیف رسېدلی ما اړو بیا پېژنیم نه کذلک زوین للمسرفین ما کانوا یعملون دغسې ښایسته شوي دي مشرکانو ته ما کانوا یعملون هغه عملونه چې دوی کوي دې کې د مسرفین نه مراد تیرې مشرکان ته مراد دي بیا غیر الله ته وادونه کوي ولقد اهلکنا القرون یقینا هلاک کړ دي مونږ ډیر قومونه ډیرې پیړۍ من قولکم مخکې ساسونه په دې آیت کې الله تعالی د دنیا یار ذکر کوي منکرینو ته الله تعالی وایي که تاسو زما توحید ونه منئ نو ستاسو نه مې مخکې هم ډیر خلک تباه کړي دي نو تاسو هم تباه کولی شم لما ظلم کله چې هغه ظلم وکړه کله چې هغه ظلم وکړه ظلم شرک وکړه بیزینی وکړه دا الله حق یې ونه منه د الله تعالی په حق کې ظلم دار چې الله تعالی سره شرک وشي د مؤمنانو مسلمانانو په حق کې چې ظلم وشي نو د مسلمانانو قتل له داغي سره زیاته کولی وجاتهم رسولهم راغلی واغی ته پیغمبران داغي دې ته وی جمله حالیه نو په داسې حال کې دیو دا شرک که حال دار چې پیغمبران ته هم راغلی بل بینات په ښکارا دلایل باندې بل بینات په ښکارا حکمونه د الله تعالی باندې نو دې په عبارت کې تقدیر دی په کذبوهم د خلکو د الله تعالی پیغمبران دروژن وګڼل و ما کانو لیؤمنو او ایمان پرانه وړ نو کذالک نجل قوم المجرمین نو دغه سي سزا ورکومږه قوم مجرمانو ته نو اے مکی والو تاسو د خپل ځان نه مخکې نور قومونو ته وګورئ سوچ فکر وکړئ الله تعالی د ظلم زیاتی په وجه باندې دغه سی د الله تعالی د پیغمبرانو د انکار په وجه باندې د الله تعالی کتاب نه انکار په وجه باندې الله تعالی غ تبا کړی دي نو الله تعالی تاسو هم تبا کولای شم تاسو رانم نشي خلاصېدل ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا وګرځولای مونږ تاسو خلائف اوسیدونکو فی الارض پزمکه کې دغه نورستو الله تعالی تاسو پیدا کړلای په هغه کندراتو کې او په هغه الله تعالی وایي تاسو سوچ فکر وکړئ تاسو چې په دې کومو کورونو کې اوسېږئ نو ډېر خلک الله تعالی په دې کورونو کې وژلي دي تباه شوي اوس تاسو په هغې کې وروسته اوسېږئ په دغه کلو په علاقو کې وګورئ من بعدهم وروسته د هغې نه لننظر کیف تعملون دې لپاره چې وګورو مونږه کیف په طریقې د امتحان سره کیف تعملون په کومه طریقه باندې عمل کوئ تاسو دا آیات پرون درس کې ویلی شوی او مار ته ویلی چې په اعمالو کې کیفیت چیرې دا ملحوظ دی دا چې شرعا نه مطلوب دی په کومه طریقه باندې تعامل کې کیفیت د اعمالو د څنګه دی دا معتبر دی و اذا تتلى عليه آیاتنا بینات او کله چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه موږ بینات اخکارا په دې کې الله تعالی ذکر کوي زورنا منکرین او توحید ته او داسې منکرین د قران کریم ته و اذا تتلى عليه کله چې بیان کړل شي په دې باندې آیاتونه آیاتونه موږ بینات صفا صفا اخکارا بینات بینات معنی ده چې هغه ښکاره کوونکي د توحید د الله تعالی د راښکاره دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې نو قال الذین لا یرجون لقاءنا وای هغه کسان چې عقیده نه لري د ملاقات زمونږه هغه سوی ائتنا ائتی بقران غیر هذا راوړه ته مونږ ته قران غیر هذا دین علاوه مونږ ته بل قران کریم راوړه مونږ ته بل قران راوړه بس وې دا قران مونږ نه منو بلکې مونږ ته بل قران راوړه یاته به قران غیر هذا او بدله او یا دا قران کریم په دې کې مونږ له تغییر او تبدیل وکا زاد دادی خو لیکن په دې کې لک ترمیم خو توک کنه دا خبره وک د تغییر اته به قران غیر هذا د تغییر او د تبدیل په میند کې پرقدار تغییر بالکل دا لري کول لري په ځای باندې بل لاوړه او تبدیل معنی داره چې دا به یې خو لیکن لږ کمې زیاتې پکې وکړه لږه ګزاره پکې وکړه په دې پارلمان کې دې کې لږ ګزاره سره وکړه چې دا دیموکراسۍ باندې دا ردونه پکې ډېر مه کوئ او دغسې د الله تعالی حاکمیت پکې مه غواړئ دا آیاتونه بیانوي چې روجې نه سئ منځ کوئ حج له ځئ ذکر اسکار کوئ تلاوت کوئ په قرآن قرآنونه چې راواخلئ او په جوماتونو کې دننه ځان له تلاوت کوئ خو لیکن نورې خبرې به زمونږ په حکومت کې وکار نه لرئ ایتی به قرآن غیر هذا یا بل لوړه او یا پرې کې تغییر او تبدیل وکړه تفسیر مدارک لیکلی دی به ان تسقط عنه ذکر الہتنا وذمهم زمونږ د الہو چې کم ذکر دی پرې کې نو دغه پکې مو کوي د نن سبا الها څه دي نن سبا توغوتیان څه دي خو دغه پارلمان دی او دغه جمهوریت دی په دی باندې پکې رد مکوه نور قرآن بیانوه ای لفظي اواره ترجمه یې کوه مونږ برته په مرګ پای کې بیان کوو خو نور به کې سنوي اواره ترجمه کوو بس او دا سوا چې يهوديانو دا کړل دا خو دی امت د پاره نه دی بلکې دا خو د يهوديانو لپاره دی به ان تسقط عنه ذکر آلهتنا و ذمهم ته لری کړه دیونه ذکر آلهتنا زمونږ د آلهه او ذکر تی لری کا ذکر څه معنی ده و ذمهم دا غي زم تی لری کا دا غي بدی تی لری کا تفسیر مدارک لیکلی دی شاه عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی دی تفسیر موضح القرآن کې وی کانو یحبون نصائح القرآن ولكن لا یسلمون بطلان الاسنام په د مکی مشرکانو ته د قرآن کریم نصیحت ډېره مزه ورکوله دا به خوښول چې درس روان دی نو دا به ډېر زیات خوښو خو لیکن کانو یحبون نصائح القرآن د قرآن کریم نصیحتونه خوښول لكن لا یسلمون بطلان الاسنام لیکن دا نه تسلیموله چې زمونږ اسنام باطل دي دا خبره به کنه منله موضح القرآن دغه لیکلی دی دغه هم لیکلی دی امام قرطبی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه لیکلی دی و یغی دا نه خو خوله و تسبیح احلامهم په قران کریم خو دیو ته دا ویل لیکنه چې تاسو کوم عقلان یې لا يشعرون لا تشعرون لا تعلمون لا يعلمون لا يفقهون لا تعقلون لا يعقلون وی دیو به دا ټکی نه خوښاو چې مونږ ته به کې دا وایي چې مړه دا بې وقوفه دي قمقلان دي دیو د الله تعالی دین نه منلی نو دا ټکی به پکې نه خوښول نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مکی مشرکانو دا خبره وکړله وی ګوره د سی وکا چې دا قران خپل وای خو لک پس کې گزاره زمون سره وکا نو بس موږ سره گزاره وکړو ودو لو تدهنو په یدهنون غواړي چې تمه ته لږ نرم شي نو دیو ورته ډیر نرم شي دیو ته بیا نرمیږي قال الذين لا يرجون لقانا ويا کسان چې عقیده نه لري د ملاقات زموږ قیامت مبارک کې عقیده نشته لري ته قرآن نه غری هدا راوړ راوړ مونږ ته قرآن کریم چې دین علاوه بل قرآن نه وړه دا د شتګرد کتاب دی نو دا دا ما وای بل کتاب راوړه هغه بیان کا پغه کې فضایل دی بس مونږ هغه ومنو د دیو جنا د کافرو یو کار کړی دی اوس مسلمانانو تاسو په دغې نه خبر یی یهود او نصاراو او داغي سره په مرګرتیا د شیعاګانو او د نور خلکو باندې د الفرقان الحق په نوم باندې هغه قرآن کریم لیکل دی د الفرقان الحق په نوم باندې دا غینه جهادي سوراتونه د کړي دي د ستر او تو پردې د زنانو چې کوم مسائل دی هغه ته لري کړي دي د زنانو چې کوم حقوق دی هغه ته لري کړي دي د جهاد او د قتال او د نظام چې کوم مسلې دي هغه ته لري کړي دي په مصر و غیره ملکونو کې اوسم ملاویږي د الفرقان الحق په نوم باندې وای دغه بیان وکنه مونږ بل یو کتاب چاپ کو هغه ته وای ای لیکل شوی خطبه بل را لیګو تقریر وکوه خو صحیح خبره ده نو تا مون خو ردین خلاف نه یو خود دومره چې بیخیری په مونږ پسې لیت کې رانه کړی نو دغه شعر سره نه منو او بدل هو یا پکې لږ تغییر او تبدیل او کبدی پکې راوړه قول تو پیغمبر جواب ما یکون لی نری جایز زماره پر ان وبدله من تلقاء نفسي چې زه پاره کې بدلیو کوم خپل ځان د طرف نه دغه بل یو جواب ونه شو ولی هر کله چې کې بدلی جایز نه ده یو آیات یو حرف پکې نشم بدلولای نو ټول قران کریم خو به طریق ولا سره نشم داغه جواب ته خو ضرورت پکې رانه غی کنه یو آیات نشم بدلولای نو ټول نشم بدلولای ان اتبع الا ما یوحى الیه زه تاویداری نه کوم مګر دای چې وحی کېدلی شي ما ته ان یخاف ان عصیت ربي زه یریږم که زه نافرماني وکړم د خپل رب نو رسنه یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب دغه ورځې لوی نه دا عظیم یا صفت در یومین د پاره او یا صفت در عذاب د پاره خو دا جر پر هغه لري ته جر د قرب الجوار وي دا غي د ګاونډیتوب د وجې نه پیدا جر راغلی زه یریږم د الله تعالی د عذاب نه عظیم چې غډیر لوی عذاب دی یا زه یریږم د قیامت د ورځې نه عظیم چې هغه ډېره زیاته لویه لویه ورځ ده زه د هغې نه یریږم قل ورته پیغمبر لو شاء الله کو وختلی الله تعالی ما تلوتو علیکم ما به نوې لوستلی د قرآن کریم په تاسو باندې ولا ادراکم به او نوې مې خبر درکړی تاسو سره قرآن کریم په باره کې ولا ادراکم به دا دویم جواب الله تعالی ذکر کوي هغې ته حاصل د جواب داره چې بیانول د قرآن کریم مادار ځان نه نه دي شروع کړي دا خو راته الله تعالی دا ذمواري راکړې ده چې الله تعالی د کتاب د خلکو ته بیان کا نو دا زه تاسو ته بیانوم که دا زما خپل اختیار وی نو ما ورته نه د خبر درکړی وی نه به مې ورته د الله تعالی د کتاب لوستلی وی خو دا خو راته الله ویلي بیانوې که نو زه د الله تعالی هغه ښودلی شوې طریقه باندې تاسو ته د الله تعالی کتاب بیانوم قلور ته پیغمبر لو شاء الله کو غختل الله تعالی ما تلوت علیکم نو ما ورنه ویل ستره د قران کریم په تاسو باندې ولا ادراکم به او نو به خبر درکړی تاسو ته د قران سره فقد لبست فیکم عمره یقینا ما ډیر وخت تیر کړی و تا لقد لبستو فقد لبستو یقینا تیر کړی ما فی کوم بتاس کې عمرن ډیر عمر من قبله مخکې دینه تاسو چې وس ما ته نن دا خبرې کوي نو تاسو د دین خو مخکې ما په تاسو کې ډیر وخت تیر کړی دی د دې دوه مطلبونه دي یو مطلب د دې دا دی ځان پوه کې په آیات باندې فقد لبست فیکم عمره ما سلویخ کاله د سلویختو کالو پورې په تاسو کې تیر کړی دي تاسو زه پیژندم چې تا ته رښتونه ته رښتونه امانتداري نو تاسو مې ښه پیژنئ چې زه امانتدار یم زه صدیق یم رښتونه نه یم او په دا مې هم پیژنئ چې ما چرته لیکل او لوستل نه دي کړی او زه اوس د الله تعالی را کتاب بیانوم نو تاسو وایئ چې تا را کتاب د ځان نه جوړ کړی دی نو څلوېښتو کالو پورې خو تاسو ما ته دا ویل چې ته رښتونی امانتدارې او لیک لوست هم نشئ کولی په دې باندې تاسو خو پوهېږئ چې داسې انسان یم اوس درته د الله تعالی کتاب بیانوم نو تاسو وایئ چې ځان نه جوړ کړی نو څنګه مې جوړ کړی تاسو ته په دې څلوېښتو کالو کې خپته ده یو چې ځان نه جوړی خو دا خیانت دی او دویمه خبره دا ده چې زه رښتونه یم نو چې زه ته رښتونه ښکارم پرې څلوېښتو کالو کې نو اوس دا دروغ ما جوړ کړله چې دا دا د الله تعالی وحی ده د دې وجې نه د مکې مشرکانو به چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هغه اواز کړی او هغه ډېری ترجمه کړی د نبی علیه صلات وسلام ته دا ویل کنه وې تاسو زه څنګه موندلی یم پرې څلوېښتو کالو کې نو مشرکانو ته دا جواب ورکړه وې ما وجدناک الا صادقه ته مونږ رښتونه موندلې د نبی له صلوات والسلام سره و خلکو د مشرکانو خپل امانتونه یې خودل نو ما په تاسو کې څلويخ کاله تیر کړی دي تاسو ما پیژنې چې زریشتونه یم امانتدار یم خیانت مې نه دی کړی او دا مې هم پیژنې چې ما لیک لوستم نه زده کړی او وست الله تعالی کتاب بیانوم نو په دې باندې خو پوه شي کنه چې زه امانتدار یم کنه زه رښتونه یم کنه او زه لیک لوست نشم کولای وست دار ته کومه نو معلومیږي دا چې الله تعالی پیغمبر یم یو مطلب د آیات دا شو دویم مطلب علما کرامو دا بیان کړی دی لقد فقد لبست فیکم عمر من قبله ما وخت تیر کړی و تاسو کې څلوېښت کاله مخکې دی نه نو مار دا شوله پر څلوېښتو کالو کې ما مخکې د الله تعالی نافرمانی نه ده کړې نو اوس د څلوېښتو کالو نه وروسته زه څنګه د الله تعالی نافرمانی وکړم تاسو ته خپه تر چې ما په دې سلويختو کالو کې الله تعالی خلاف نه کړي نو اوس ته الله تعالی خلاف وکم نو دی وته سویره دی وته وی چې ته د الله تعالی په کتاب کې تغییر او تبديل وکا نو د الله تعالی په کتاب کې تغییر او تبديل کول دا خود الله تعالی نه فرمانی ده نو سلويختو کالو کې تاسو زه په ګناه باندې نیم لیدلې نو اوس روان ده ګناه کوي نو دا آیات دلیل لې په عصمت د انبیاء علیه السلام باندې قبل النبوه د نبوت نه مخکې هم د ګناهونو پیغمبران پاک دي او د نبوت نه وروسته هم پاک دي په صحیح حدیث سره ثابت دي نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغمبري ورکړل شوې ده په څلوېښتو کالو کې او بیا د نبوت نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم لس کاله په مکه کې پاتې شوی دی او بیا د هغې نه وروسته هجرت کړی دی او دیارلس کاله نبی اسلام په مدینه کې تیر شوی دی دا ایثار شوی اوسېدلی دی نو ټول درې شپېته کاله شول نبی علیه السلام د درې شپېته کاله په عمر کې د دنیا نه تللی دی وفات شوی دی تفسیر مظهري یې ښه وضاحت ذکر کړی دی دې کې کتلی شئ فقد لبثت فيكم عمر من قبله افلا تعقلون نو اوس پر شو خپل مسلې تر خپل په کیوم وایو کنه فقد لبثت فيكم عمره زمونږ چې کومه مشران تیر شوي دي تحریک طالبان پاکستان نو دغه پاکستان کې تیر شوي دي خپل علاقې معلوم دي پلار نیکۍ معلوم دي او دغسې چې دا مخکې نیکانو که دا بدانو هغه ټول صلاحیتیا هم خلکو ته معلومه ده ټولو خلکو ته دغه معلومه ده نو تر اوسه پورې دا نیکانو خو لیکن کله چې اوس د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون مسله شروع کړله نو اوس دا بدنام شو د صدګر شول اوس فسادیان شول اوس تخریبکار شول اپلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ وای په دې کې نه سنت لري په دې کې دادی او په دې کې دادی زمونږ پرې کې خو نشته لري په تا کې شته لري د غرب کې شته لري يهوديان د پکې شته لري هغه خانيان د پکې شته لري شيعاګان د پکې شته لري او دغه سي اسماعيلي رب کې شته لري بريليان د پکې شته لري چې څه مرداری د هغه ستا پتا کې موجود ده او الحمدلله زموږ په دې کې نشته فمن ادل ممن افتر علی الله کذبا نو څوک دی لوی ظالم دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو دور دا زورنه د منکرین ته او دغه سي مشرکین ته فمن ادل من څوک دی لوی ظالم دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو دا دا جوړی په الله تعالی باندې درو کذبا د دې دوه مطلبونه دي یو مطلب د ریداره چې مشرک چې شرک کیا او دا غیر جواز نسبت الله تعالی ته کوي نو دای په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړه کذبن مشرک شرک کوي او د خپل شرک د جواز نسبت الله تعالی ته کوي د ځان نه به حلال او حرام جوړول او بیا ویل چې الله امرنا بهذا الله تعالی موږ ته په دې باندې حکم کړی دی نو کوي شرک او نسبت د جواز د شرک الله تعالی ته کوي نو دا څه شی دی دا په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي او دویم قول داره چې مراد درینه هغه څوک چې مراد دي چې الله تعالی په کلام کې هغه دا غواړي چې الله تعالی په کلام کې تغییر او تبدیل وکا او کیا پکې الفاظ کې تغییر او تبدیل کیا او یا معنا دغه بدلی نو دا د الله تعالی په کلام په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړل یو آیات دی دا غي مطلب یو شند کړي او ته دا غي مطلب بل شند کړي په الله تعالی دی دروغ جوړ کړل نو په تورات او په انجیل کې تحریف لفظي کېده قران کریم کې تحریف لفظي نه کیږي خو تحریف معنوي خلق په قران کریم کې کوي فمن ازلم ممن افترى الله کذبا نو څوک دی لوی ظالم دا چا نه جوړی په الله تعالی باندې درو او کذب بی آیاتی او یا دروغجن غنی د آیاتونو د الله تعالی انه لا یفلح المجرمون یقینا نشي بچ کېدل مجرمان د عذاب د الله تعالی نه لا یفلحو په معنا نشي بچ کېدل د عذاب د الله تعالی نه مجرمان د الله تعالی د عذاب نه مجرمان نشي بچ کېدل انه لا یفلح المجرمون